دا مبحث شروع چې صفت روایت الحديث په کتاب تيسير مصطلح الحديث د محمود الطحان رحمت الله عليه کې نو پاغي کې سلور مسائل بیان شوي وو پنځمه مسله چې غیله عنوان ورکړی اللحن فی الحديث وسببه په حديث کې لحن او خطا واقع کېدل او د هغې سبب څه دی وجه څه ده وی اللحن فی الحدیث ای الخطأ فی قراءته لحن فی الحدیث نه مراد دا دی چې د هغې په قراءت او لوستو کې خطا راغلی و ابرز اسباب اللحن د دې خطا او د لحن په غټو اسبابو کې یو سبب دا دی چې عدم تعلم النحو واللغه چې نحو او لغت باندې طالب العلم نه پويږي نو د دنه په قراءت الحديث کې خطایان سرګنديږي او د په هغه کې خطا کیږي نو فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف طالب د علم حديث لپکار دي اغله دا ضروری دي چې د نحو او د لغت دومره مسائل زده کی دا حاصل کی چې پاغي سره د لحن او د تصحیف نه سالم شي چې حدیث لولي چې پاغي کې خطا کیږي نه ځکه دا لفظ چې دی دا قالب دی د معنا د پاره معنا به ته اله صحیح کې چې لفظ دی صحیح ویلی فقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة خطيب بغدادي رحمت الله عليه د حماد بن سلمة قول ذکر کړی چې غبه فرمایل مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها وی مثال د هغه طالب العلم چې د خو حدیث طلب کوي داس دکې خو نحو نه پیژني په لغت نه پويږي دا پشان د خر دی چې پاغه باندې عليه مخلات مخلات اهل علم ذکر کړي وي کیسون يعلق على رقبه الدابه يوزع فيه علفها دا هغه بوجۍ لوي چې د زناور د مر د سټ سره رازونډه کی او پاغي کې ورله واخا چولی لکه اسب کوم کتلی غبوجي ورله د سټ ل رازونډه کی او دا غین غنم منم یا وربشي ورله پکې چولی وی غتی خوري نو چې د سره خو غبوجي شته خو پاغي کې اوربشي ني نو ځان سره کیس ګرځي خو پاغي کې د خوراک او د فائدې څه نشته دا د هغه چا مثال لې چې نحو او لغت نی ویل حدیث لولي نو په مقصد به نه پويږي څه فائدې ته نشي غسته روزه العقلاء کې ابن حبان رحمت الله عليه د امام اسمعي قول ذکر کړي چې دا د لغت مشهور امام دی وی ان اخوف ما اخاف على طالب العلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې قصدن په ما دروغ وي نو په اور د جهنم کې د ځان لزه تیار کی نو دام یو قسمه تعمد دی چې لغت او نحو نه زده کې او حدیث سر د شوق شته هغه لولې ځان نه د محدث جوړ کړي امام اسمعي بیا وایي اذ اللحن كذب خطا کېدل دام دروغ دي خو په هغه صورت کې دا دروغ دي چې قصدا او تعمدا تا د نحو زده کول پرېښي وي په لغت ځان نه پوهې او حدیث سره دې شوق وي نو دا یو سبب د خطا فی الحدیث ذکر کو دویم ذکر کوي الاخذ من الكتب والصحف د لحن په اسبابو کې یو غټ سبب دا هم نه چې د کتابونو او د صحیفونو علم اخلي استاد دینی ځکه اهل علم ذکر کړي یعنی تحمل د حدیث د هغې د زده کولو دپاره چې د شیوخو نه ته دا زده کوې مختلف طرق دي چې بعضې د بعضې نه قوي دي وان اقوا تلک الطرق په دغه ټولو کې اقوا طریق چې دی السماع من لفظ الشیخ چې د لفظ د استاد نه ته سماع کې واوري هغه حدیث لولي او تیز دکی او القراءه علیه یا ته حدیث په هغه باندې ولولې یا ته لولې یا بل طالب العلم لولي تا غوږی خي فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه أهل المعرفة والتحقيق نو طالب العلم لپکار دی چې دی احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علماو د خلو نه راواخلي چې کم په دې فن باندې پویږي اهل تحقیق دي حتی یسلم من التصحیف والخطأ د دې لپاره چې د سالم پاتې شي د غلطو او د خطایونه ځکه بعضی الفاظ داسې دي خاص کر رستو براشي اسماء الروات چې هغه به د استادانو د خلو نه ته اورې د هغې دپاره داسې څه قانون نشته چې د سیاق او د سباق نه دې معلوم شي یا قیاس له دې په هغې کې دخل وي نقلا در نقلا هغه راځي د استادانو نه ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف طالب الحديث لدا ندي پکار دا ندي مناسب چې د کتابونو او صحیفو لاړ شي فيأخذ منها داغین اخذ کوي ويروي عنها او داغي نه روایت کوي ويجعلها شيوخه دا کتابونه ځان له استادانو ګرځي اول به د استادانو نه علم وکي چې پتا کې اهلیت پیدا شي نو بیا کتابونه مطالعه کوه فانه بذلك تكثر اخطاؤه وتصحيفاته په دې سره د طالب العلم خطایان او تصحیفات سیوا کیږي چې صرف کتاب مطالعه کوي او استادینی لذا قال العلماء قديما وي پخوا به علماء وي لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي قرآن د مصحفي نه ماخله چې غو استادانو نه نی ویلي او په مصحف کې لولي استاد نه وي نو د هغه په قواعد باندې د هغه په احکام نه پويږي او حدیث د صحفي نه ماخله چې په صحیفو کې لوستوي استاد نه مصنف رحمت الله علیه چې دا صفت روایت الحديث ذکر کول نو په حاشیه کې ویلو چې دا موضوع به په اختصار سره ذکر کوم ځکه د دې بعضی جزئیات چې دی وای دا په عصر الروايه کې ضروری وو په دې زمانو کې ورلډیر حاجت نشته خو بهر حال داغي معرفت او پیجندل طالب علم الحديث لپکار دی نو یو مسله چې مصنف رحمت الله علیه نه ذکر کړي هغه تقطيع الحديث واختصاره چې حدیث ټوټې ټوټې ذکر کې یا مختصر ذکر کې د دې څه حکم دی د اهل علم په دې کې دوه قول دي یو قول د منع او د کراهت دی دویم قول د جواز دی چې دا مذهب د جمهور دی خو دې جواز د پاره دا شرط جمهور اهل علم لګی چې الله تختلف الدلاله فيما نقله بترك ما تركه چې د حدیث یو ټوټه او یو جز ذکر کو نو دا باقی چې کم پریخه ده په هغې سره به د دې حدیث په معنا کې څه نقص نه راځي څه خلل به نه راځي لکه امام شعبه رحمت الله علیه چې دا امیر المؤمنین فی الحدیث دی یو حدیث اختصار کړي نو اهل علم پر رد کړي دي چې پاغي سره بالکل په معنا کې تبدیلی راغلی دا هغه حدیث دا د امام ترمذی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړي نو د داسې محسوس کل چې د دنه سه هوا خارج شو نو وې دې د جمعات نوځي نه صرف په دې شک باندې تر دې چې د سه आवाज نی اوریدل یا سبوی نی محسوس کړي صرف وهم باندې عمل نه کوي نو امام شعبه د دې حدیث اختصار څنګه وکړو چې لا وضوء الا من صوت نوريح ابن ابي حاتم رحمت الله عليه په علل کې وی وی هاذا وهم اختصر متن هذا الحديث دا وهم د امام شعبه رحمت الله عليه نه چې متن د دې حدیث اختصار کړی دی او په معنا کې خلل راغلی امام بخاری رحمت الله عليه په کثرت سره تقطيع احادیث کوي په خپل صحیح کې داغي تفریق کوي په مختلفو ابوابو کې د استدلال په غرض باندې د حدیث د یو معینې جملې نه استدلال کوي نو مختصر حدیث ذکر کوي اختصار نه کوي تقطیع کوي امام بخاری رحمت الله علیه دا مسله چې راوی روایت کوي چې کوم حدیث دل را رسیدلې په لحن او تحریف تصحیف سره د دې د اصلاح حکم په کتاب کې څه دی چې دی به دا روایت دغه شانتې نقل کوي څنګه چې غلط او تصحیف سره اوریدلې کنه صحیح به نقل کوي نو په دې کې د اهل علم درې مذاهب دي یو مذهب د محمد ابن سیرین او د نور محدثینو دی هغه وی چې يرويه على الخطأ كما سمعه څنګه چې غلط اوریدل دی دغه شان غلط او تصحیف سره به روایت کوي چې ما داسې اوریدل دی خدا په دې مسله کې مرجوح مذهب دی دویم مذهب د جمهور اهل علم دی چې يرويه على الصواب حدیث د استاد نه خطا واوریدو یا یو اجازه ورله ملاو د استاد نه پاغي کې حدیث کې تصحیف او لحن راغله ده نو ده بدا على الصواب نقل کوي او دریم مذهب د عز الدین ابن عبد السلام رحمت الله علیه دی چې اوی خطا او ثواب دواړه به پری دا روایت باړو بیانې نه خو راجح څه شه دی چې علی الصواب به دا روایت نقل کوي علی اللحن والتصحیف بین روایت کوي او کدا ور سره ذکر کړي نو ډیر افضل ده چې دا حدیث صواب او صحیح داسې دی ما د استاد نه په لحن او تصحیف سره اوریدلې دا مسله چې یو محدث س احادیث د استاد ناوریدلی وي په کتاب کې لیکلی وي خو پاغه کتاب کې لیکلو کې زوړوال راغلی او بعضی زینه دا غینه محو شوی نو د نورو کتابونو نه د اخص کول شي چې دا کم ځای محو شوی چې دا را نقل کی بعض سند تللی دی یا د متن صحیح ستللی ده په خوا خو په سیاحي باندې لیکل کېدل په سرمنو باندې په تختو باندې په لرګو باندې نو کپاغي به وب مبت وی شوي نو هغه سره باغ سیاحي ته نه لاړه لیکل به بیا نه پړاویدل خلل به پکې راغی یا پاڼه سرمن به وشلیده نو تقطع یا لوندوالی سره په لیکلو کې څه خلل راغلی نو د نورو کتابونو نه اخذ کول شي استدراک کول شي کنه نو د اهل علم د صحیح قول مطابق په دوو شرطونو باندې د دې استدراک د نورو کتابونو نه صحیح دی یو دا چې صحت د معلوم وي چې دا د کوم کتاب نه نقل کوم نو دی په هغه باندې با اعتماد وي چې دا صحیح نه او دویم سکنت نفسه الى ان ذلك هو الساقط د د زړه په دی باندې مطمئن وي چې دا اخذ د بل کتاب نه کوم نو د دې کتاب نه چې کم ځای ساقط شوی دا او ماغه دی اسنه د ساقط په ځای باندې دی بل سولي کی نو په دې چې مطمئن وي چې د کم کتاب نه نقل کوم هغه صحیح دی او دویم چې دا څه لیکم نو دا اوماغه لیکم چې کوم محو شوي دي نو په دې دوو صورتونو کې بیا استدراک صحیح دی دا مسله چې کیفیت الاداء لما سمعه الراوي من اثنين فاكثر عند الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ چې یو راوی او حدیث د دوو یا د غنو استادانو نه اوریدلې دا غي په الفاظو کې اختلاف وي خو معنا یې متفقه او متحده یې نو آیا دل دا جایز دي چې په اسناد کې دا دواړه استادان یا دا ګڼ استادان راجمه کی او لفظ د حدیث د یو ذکر کی نو اهل علم ذکر کړي چې دا ورله جایز دي چې مثلا داسې وي اخبرنا فلان و فلان واللفظ لفلان مال پلانی پلانی استاد دا حدیث بیان کړي خدا ځکه کوم لفظ ذکر کوم دا د فلانی استاد دی امام مسلم رحمت الله علیه د دې ډېر اهتمام کوي په خپل صحیح کې هغه د مختلفو استادانو حدیث نقل کوي نو دا غي الفاظو کې خو کله اختلاف وي خو معنا متحده وي نو بیا وی حدثنا فلان و فلان و فلان واللفظ لفلان فلانی فلانی استاد ما له حدیث بیان کړي د ټول حدیث مقصد یو د خدا کم لفظ چې ذکر کوم دا د فلان نه امام بخاری رحمت الله علیه په دې کې توسع کوي هغه داسې وایي فلان و فلان قالا حدثنا فلان فلانی فلانی را له حدیث بیان کړی غوي چې موږ له فلانی حدیث بیان کړی نو په دې باب کې توسع کوي دا سينه وای چې ور لفظ لفلان غریب الحديث